حامیم دا د بخون کی مهربانه الله د طرفنا نازل کړي شوی سیز دی یو داسې کتاب چې آیاتونه خ صفه صفه بیان کړي شوی دی د عربی جبی قران دی د هغه خلکو د پاره دی چې څوک علم لري زیره ورکونکې او يرونکې دی لیکن پدوی کې اکثر خلکو د دین مخ واړوو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه خو تاسو غوندي یو بشر یم ما ته وحی کیږي چې تاسو خدای خو بس یک یو خدای دی نو تاسو نیغ هغه ته مخ وګرځوي او داغونه معافي وغواړي تباهی ده د هغه مشرکانو د پاره چې هغوی زکات نه ورکوي او د آخرت نه منکر دي هغه د ځمکې د پیدا کولو نه رستو پاغه باندې د پاس نه غرونه ودرول او پاغه کې برکتونه کې خودل او پاغه کې دننه د ټولو غختونکو د پاره د هر یو د حاجت مطابق ټیک په اندازه سره خوراکونه تیار کړل دا ټول کار په سلورو ورځو کې وشو بیا هغه اسمان ته توجه کړه چې په هغه وخت کې هسې لګي وو هغه اسمان او زمکه ته ویل په وجود کې راشي کو تاسو غواړی او کو نه غواړی دوانو ویل مونږ راغلو پس دا غینا هغه په دوو ورځو کې او اسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه اسمان خپل قانون مقرر کړو او د دنیا اسمان مو په دیوو خایسته کړو او هغه مو محفوظ کړو دا ټول هرڅه د یو زبردست په الله منسوبه ده اوس کو چری دا خلک مخ اړوي نو دوی ته وایا چې زه تاسو داغه یو ناسا پر راتلونکي عذاب نه یروم لکه څنګه چې په عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی وو کله چې د خدای رسولان هغوی ته د وړاندې ورستو هر طرف نه راغلل او هغوی پوه کړل چې د الله نه سیوا د بلچا بندگی مکوي نو هغوی ورته وویل کو زمونږ رب غختله نو فرښتې به نازلې کړي وي وكانوا بآياتنا يجحدون د عاد د قوم دا حال وو چې هغه پزمک کې ځان غټ غنل شروع کړو او وی ویل سوګ دې زمونږ نه زیات زورور هغه دې ته اون قتل چې کم خدای هغه پیدا کړی دی هغه دا غوی نه زیات زورور دی وهم لا ينصرون اخر دا چې مونږ په هغوی باندې په یو سو سپیرو ورځو کې سخت طوفاني هوا راولې کلا د پاره د دې چې هغوی ته د دنیا په دې ژوند کې د شرمندګۍ د عذاب مزه ور وسکو او د آخرت عذاب خو د دین هم زیات د شرمندګۍ دی هلته به هیڅوک د هغوی مدد کوونکې نه وي هغه وخت لک شان په خیال کې راولای سو وخت چې به د الله د دشمنان دوزخ ته د تلو د پاره راجم کړی شي دا غوي مخکینی خلک به د رستنو خلکو د راتلو پوري رای سارول کیږي بیا چې کله غوي ټول هلته ور ورسي نو دا غوي غوګونه او دا غوي سترګي او دا غوي د بدن سرمنی به په غوي باندې گواهی کوي هغوی به د خپل بدن سرمنو ته وایي تاسو زمون خلاف گواهی ولی وکړه هغوی به جواب ورکړي مونږه هغه الله گویا نه کړی یو چا چې هر سیز گویا نه کړی دی خاص هغه تاسو اول ځل پیدا کړی وای او اوس هم خاص تاسو چې با کله په دنیا کې د ګناه کولو په وخت کې پټېدلای نو دا خیال به مو نه وو چې تاسو خپل غوګونه او تاسو خپل سترګې او تاسو د بدن خپل سرمنی به لا هم په تاسو گواهی کوي بلکې تاسو خدا خیال وو چې تاسو د ډیرو کارونو نه الله هم خبر نه دی مونږ په هغوی باندې داسې ملګری مقرر کړی وو چې هغوی ته به وړاندې ورستو هر سیس خاصه ښکارا کولو اخیر دا چې په هغوی باندې هم د عذاب هغه فیصله ثابت شوه کوم چې د هغوی نه مخکینی د پیریانو او د انسانانو په تیرو شو ډلو باندې ثابت شوی و یقینا چې هغوی په نقصان کې پاتې کېدونکي وو مونږه د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګری یو او په آخرت کې هم هلته چې تاسو سغواړی هغه به درته میلاویږي او د کم سیس چې آرزو کوي هغه به ستاسو وي او د میلمستیا سامان دی د هغه ذات د طرف نه چې هغه بخون کې مهربان دی کچری واقعی تاسو خاص داغوی عبادت کوونکی یئ لیکن که دا خلک په غرور کې راغلل او په خپل خبره باندې ټینګ شول نو پروا نشته کمی فرښتې چې ستا رب ته نږدې دي هغوی شپه او ورځ داغه تسبیح وایي او هیڅ کله نه ستړي کیږي کم خلک چې زمونږ د آیاتونو الټه معنی کوي هغه زمونږ نه پټ نه دي په خپل سوچ وکړي چې آیا هغه سړی بهتر دی څوک چې به ورته غورځول کیږي او کو هغه سړی چې هغه به د قیامت په ورځ د امن په حالت کې حاضرېږي کوي چې سمو زړه غواړي اے نبی صلی الله علیه وسلم تا ته چې سویل کېږي پاغي کې یو خبر هم داسې نشتا چې هغه ستاسو نه وړاندې تیر شو رسولانو ته نوی ویل شوی بشکا ستارب ډیر معاف کون کې دی او د دې سره دردناک سزا ورکون کې هم دی کومنګ دا د اجمی قران په حیثیت را لګلې وې نو د خلکو به ویلې د دې آیاتونه صفه صفه ولی بیان نکړې شو دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمی دی او مخاطبی عربی دی دوی ته وایا چې دا قران د مؤمنانو لپاره خو هدایت دی او شفا ده لیکن کم خلک چې ایمان نه راوړي دا غوي د پاره دا د غوګونو بوجا او د سترګو پټي ده د دین مخ کې مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړې وو او په هغه کې هم دا اختلاف شوی وو کچری ستا رب د اول نه یو خبره مقرر کړي نه وي نو د دې اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله شوی و او حقیقت دا دی چې دا خلک داغه د طرف نه په سخت پریشان شک کې انسان د خیر په دعاګانو غوښتلو هیڅ کله نه ستړی کیږي او کله چې پرې لکشان مصیبت راشي نو ناامید شي او زړه ماتې شي خو د سخت وخت تیرېدو نه وروسته چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزه ور وسکوو نو وایي چې زه د دې مستحق یم او زه دا نه ګڼم چې قیامت به لا هم راځي او که چېرې واقع زه خپل رب ته واپس کړی شم نو هلته به مزې کوم حال دا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چرته تاسو دا سوچ هم کړی دی چې کو چری واقعي دا قران د الله د طرف نوي او تاسو د دینه انکار وکړی نو د هغه سړی نه بزیات بیلاری بل سوک وی ډیر زربا مونږ خپل نخي دوی ته پخوا او شا دنیا کې هم اوخیو او د دوی په خپل نفس کې دنه نه هم ان تر دې پوري چې دوی ته به دا خبره واضح شي چې دا قران واقعي حق دی آیا دا خبره کافی نه ده چې ستارب د هر سیز شاهد دا خلک د خپل رب په ملاقات کې شک لري واورئ هغه په هر سیز باندې محیط یعنی چاپیره دی